الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أولئك الذين صدقوا وأولئك هم للمتقين سورة البقرة اعبار د مضمون سرا سلور حسیوہ اوله حصہ کې د الله رب العالمین وحدانیت بیان شو دویم کې اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري بیان شو په دغه د شبهات ته سو سره نه اعتراضونه او دای جوابونه بیان شول اوس د دې ځای نه آیت نمبر 177 یوصل اوه یایم نه دریم حصہ د صورت شروع شو په بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی کې د جهاد د پارا سو اصول دی او اصول قران کریم په دې صورت کې ذکر کړي جهاد ال صحیح کیږي چې د مجاهد تربیت وشي ملک سمشي د کور اصلاح وشي نو اله جهاد صحیح کیږي نو دی آیاتونو کې الله رب العالمین د ټولو نه اول د مجاهد تربیت د پاره لس اصول ذکر کړي پینځه متعلق د عقیده او پینځه متعلق د عمل پینځه متعلق د عقیده یو من آمن بالله چې بالای ایمان وی موحد وی زکا مشرک هغه jihad نشي کوله دویم والیوم الاخر د اخرت پر ځبان ایمان وی دریم والملائکه په ملائکو ایمان وی سلورم والکتاب په کتابونو د آسمانی کتابونو ایمان وی پینزم والنبیین په ټول انبیاء علیهم السلام اجمالا او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ختم نبوت په عقیده باندې تفصیلا ایمان وی دا پینځه متعلق د عقیده دی او پینځه متعلق د عمل دی هغه صفات چې دا غي تعلق د عمل سره دی یو اقام الصلات یو وات المال علی حبه مال ور کوي سره د مینې د الله نه یا سره د مینې د دې مال نه سره د دینه چې مال ورته محبوبي مين ور سره کوي او بیا هم د الله په لار کې لګي چاله ورکي نو هغه مور سره ذکر کړي ذوی القربا والیتاما والمساکین دویم صفت د عمل واقام الصلات د منځ پابندی کوي همیشه به کوي په خپل ټیم باندې به کوي دریم وات الزکات زکات باور کوي سلورم والموفون بیادهم اذا عادو مجاهد باغی چې خپل لوز به پورا کوي خپل وعده به پورا کوي دا نه چې مجاهد باغی لوز بوکی او د لوز به بیا پته نه لګي پینځم صابرین فی الباساء والضراء صبر به کوي په وخت د تاوانونو او تکلیفونو کې او په وخت د جنگ کې کتاوان راضی که تکلیف راضی نو دې صبر کوي او کله چې دا صفات رالل الله وی اولائک الذین صدقوا واولائک هم المتقون دا رشتینی مجاهدین دی او دغه متقیان دی نو جهاد کې نو په دې صفات باندې د ټول ناول د مجاهد تربیت کا او دا جهاد مسئله روړه اشاره دیتا چې که جهاد کې د مسلې د توحید او سنت د پاره یو کا د مل د پاره مکوا د مال دولت د پاره مکوا او دیو جنا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي امرت ان اقاتل الناس حتا یقولو لا اله الا الله ما ته حکم شه د دې خبره چې زه د خلکو سره جنگو کم تر کمه پوري تر دې چې هغه کلمه د لا اله الا الله وایي دا عربو دا طریقه وا چې هغه با الله رب العالمین با د هغوی په هر یو غلط عمل باندې رد کولو نو د آیاتونو کې هم الله رب العالمین د هغوی د غلط رسم رواج رد کوي او صفات د مجاهد ذکر کوي چې نیکی صرف دا نه ده چې ته شیخ مرت کې او بس منځونه کوا قبله طرف ته مخ کوا نو الله رب العالمین د پاره مال ور کوي یاد به معنا حبی کې ضمیر راجه د مال تا یعنی د مال لګي سرا د مینې د د مال نه دا مال ور باندې خ ګران دی خبر سره مینه کوي او بیا هم لګی د الله په دین باندې دا نه چې مجاهد باغی چې مال بغټی د جهاد په نوم باندې ډیر داسي د جهاد په نوم باندې ګټه کوي مال دولت را جمع کوي خلک غریبانان وای کدا دي شیا مجاهد دی حقیقت چې دا وګورو ناغټول مال دولت ځان له جمع کوي چاندې به کوي د جهاد په نوم باندې مجاهد له بداغي لسم ایسه هم نرسیږي هغه ټول با بخپل ځان بخپل آل او عیال په بچو باندې لګئی وات المال علی حبی ورکی بمال سره د مینې د الله نه یا سره د مینې د دې مال نه ذویل قربا خپل خپلوانو ته واقام الصلاه او د منځ پابندي کوي اوس پنځه متعلق د عمل یو واقام الصلاه د منځ پابندي کوي دا نه چې مجاهد باغی چې په غرمه و پاسي نه نه چې ځان ته مجاهد وای نو بیا به د منځ پابندي وکي د دریم وا د زکات ورکي زکات سلورم والموفون بیادی مزادو پوال کئی پپلو لوزنو بانے کلا چی دی لوزو کی چا سره لوز کړي نو هغه بیا پوره کوي قران کریم د لوز د پابندۍ ډیر تاکید کوي سوره مائده آیت نمبر 2 دوی آیت وګورئ شپږمه سپاره سورۃ المائده آیت نمبر 2 دوی مایت چا سره دی لوز کو ناغا پورا کا دارنگی سور راد دیار لسم سپارا شلم آیت گو رئی آیت نمبر بیس د مومن صفت الله ذکر کوي دا نه چې یو ډبل چا ور کړی نه دی وی وای مړ کړم نه نه مجاهد باغی چې تاوان او تکلیف راځي د جنگ په وخت کې مصیبت راځي نو دیو پاغه باندې صبر کوي اولائک الذین صدقوا دا هغه کسان دي چې رښتینی دي و اولائک هم المتقون دا کسان دي پرهیزګارا دغه برشتینی مجاهدین دی چې هغه کې دا لس صفات را لاله نو که یو سره دی چې جهاد داوا کوي نو هڅه به کوي یا ایو الذین آمنو کله چې مجاهد تربیت وشو او داغه ملک ګړبړ وي فساد دی نو دې په معاذ باندې نشي جنگي دی نو د ملک د اصلاح د پاره اوس څلور اصول ذکر کړي اول قانون قصاص من الظالم چې د ظالم نه بدلا والی عدالتونو کې دوه قسمه مقدمات چلیږي کیسونه په عدالتونو کې چې چلیږي نو هغه دوه قسمه یو ته ویل کیږي فوجداري مقدمات فوجداري مقدمات دی ته وایي چې پای کې قتل غارتی ډاکه زنی وي او ظلم وی وال تکولی وغیرہ دیتا ویلے کیگی فوجداری مقدمات چی د الله رب العالمین په قانون فیصله کله نوی نو هغه کله حل کیږي قران کریم دا دواړه قسمه مقدمات په دو آیاتونو کې حل کړي لکه فوجداری مقدمات دی اولنی آیات کې کتب علیکم القصاص فی القتلات قصاص من الظالم چې د ظالم نه بدله والی نو ملک په خپل سم شي دویمه دیوانی مقدمات اغروس ذکر کئی یو سلطیائم آیات کے ایک سو اسی کے کتب علیکم اذا درادکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین تقسیم الاموال بالقانون شرعی مال بشرعی طریقہ تقسیم کا نو دیوانی مقدمات به بیان چلی یو ببل بر رپورټونه نه کوي نو د مل د اصلاح د پار سلور اصول ذکر کړي اولنی اصل قصاص من الظالم چې د ظالم نه بدلوالی یا ایو الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل اے ایمان والو مقرر شوی دا پتا سبانی بدلا په قتل کې معنی دا چې په قاتل باندې غاړه خودل دا لازم دي اوس مقتول والا هغه وجنی او کنه وجنی ای معاف کوي دا دای خو خدا قران په دې باندې س پابندی نه لګئی او معنا دا شریعت کې قصاص دی چې دا قاتل بغاړک دی دې تا چې مال سزا راکی او زه وجل شم اسلام پر امن دین دی او اسلام کې په چا باندې ظلم نشتا نورو دینونو کې دا انصاف نشتا که یو امیر او بادشاہ سړی وي لوی سړی وی نو هغه له څوک څه نشي ویلی اسلام کې دا خبرې نشته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې د روم امیر مسلمان شو لوی سړیو یو عربي عربي راغی او د تواب دوران کې دی امیر دی اعرابی له سپیړه ورکړه هغه رالو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت وکړو عمر رضی الله تعالی عنہ سره راغوښتو ورته دی خراشه خلق ورته حضرت نه مسلمان شوی دی او خیر دی موافقه اسنا چې مرتد نشي هغه ورته وی زدا الله حکم د دې مرتد کېدو لپاره نشم پرې خو دی او عربي له وی وی هغه شان سپېړه ولا ورکا څنګه چې تاله درکړې و هغه له سپېړه ورکړه او لار مرتد شو او خپل کار به کوي که مرتد کیږي او شل زله دې مرتد شي او زه د یو ظالم د پاره د الله قانون هغه نشم پرې خو دی نو زګه خداغي په جون کې داغي په دور کې بیا امنو انسانان خو سو زناور په یو بل باندې ظلم نشو کوله موږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری سے فرمایي چی په دی ملک کی دا یو قانون جاری شی قصاص نو هیڅ کله په دی ملک کی قتل و غارت نی ډاکه زنی بنی او دارنګي دا شر او فساد بنی ته وګوره د نورو ملکونو په لحاظ باندې عربي ممالکو کې هر څنګه چي دي خو پای کې امن دی پای کې قتل غارت نشتا پای کې په یو بل باندې ظلم نشته ځکه هلته قصاص جاری دی او قران تر دې پورې ذکر کوي سورۃ المائده شپږم سی پارا آیت نمبر 45 وګورئ 15 سال وختم چا چا لا غوږ پرې کړی دی نو دا غنه به غوږ پرې کولې شي چا غاخ مات کړی دی نو غاخ به ماتولې شي سترګې وستلې دا نو سترګې به وستې شي سړې وجلې دی نو سړې به وجلې شي دا سه د امن دین دی انصاف د انصاف دین دی اسلام زګه الله رب العالمین وایي کتب علیکم القصاص فی القتل مقرر شوی دا پتا سبانی القصاص بدلا فی القتل په بار د مقتول کی ذکر د قتل دی او مراد نه هر یو ظلم دی هر سوچ ظلم کی او هر یو ظلم کی نو داغه بدلا لازم ده الحر بالحر انګه اصیل په بدل دا اصیل کی وی او غلام په مقابله د غلام کې دای د ما زامول عرب رد کو د عرب دا ګمانو چې ګا یو غلام سره قتل وکي نو دا هغه په بدله کې به مونږه اصیل وجنو غلام نه وجنو خزا قتل وکي نو دا هغه په بدله کې به مونږه سړی وجنو او سړی به بیا عام سړی نه د پښتنو بشانو وای مونږ به نه د سر سړی وجنو الله وینا چا چې مړ کړی دی نو قتل کیږي به هم دی الحر بالحر اصیل په مقابله د اصیل کې آزاد والعبد بالعبد او غلام په مقابله د غلام کې والانثى بالانثى او خدا په مقابله د خدای کې فمن اوفی له من اخی شیئون هغه څوک چې وبخل شي دتا ضرور د دنا سشي فتبام بالمعروف نور بس کې دلی بخطر کبانی مقتول والو تا مطلب دا چې د مقتول وارثان دا وای چې را مونږ بدله نالو بس مونږ ورته مړې معاف کړې مونږ بدیت والو نو دایو بخې طریقې باندې ورپسې کیږي و اداء الیه باحسان او دا کول دی قاتل والو ته په خطرېکه باندې بغیر د تاوان نه سلو خان دی دای قیمت به ول ورکی نقصان به پکې نه کوي ذالک تخفیف من ربکم ورحمه او تاسو لدی په بدلا غستو کی ژوند خوشحالی عقل مندو الله وی په بدلا غستو کی ژوند دی څنګه ژوند دی هغه سره مړکی او دلته الله وی ژوند دی ما لفظی معنی کې اشکال حل کو معنی دا حیات ژوند خوشحالی دی سمت لوا یو سره مړو کی نو بل له پکار دی حکومت له پکار دی چې دا هغه په بدله کې ماغه سړی مړ کی او په چوک کې را زړن کی نو بیا وای سو قتل نه کوي خدا هو ولی خلق مړی کوي زکه قاتل زړور شي او سور روان دی آیت رشوتونه خواره کی نو هغه ته بیا څوک سویلې شي نو مقتول دا هغه خبره څوک ناوري نو هغه هم بیا مجبور شي هغه هم ټوپک راوالی او په ملک قتل و غارت شروع شي دا کچر یو قانون د قصاص جاری شي په ملک نو بیا به هیڅ کلا دا جنگ او جګړه او فسادات نه وي ولکم فی القصاص حیات یا اولل الباب تاسو لدی په بدل اوستو کی ژوند خوشاله عقل مندو لعلکم تتقون دی لپاره چې تاسو ویرګی د الله نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په میاشتو میاشتو ناستو چې مال خلک فیصله وروړي واغله بچا فیصله نه وروړي ځکه داغه په ملک امن وو داغه په دور کې امن وو کتب علیکم اذا زرادکم الموت دا دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعی مال بشرعی طریقہ باندې تقسیم کا بعض مفسرین ذکر کوي وې د دې آیت د د سورې نساء د آیت د نازلېدو نه مخکې هم دا حکم وو چې خپلو خپلوانو له به ورکولی شو مور پلار له به ورکولی شو مناسب او کله چې د سوره نساء آیت نازل شو نو دا آیت منسوخ شو زموږ استادان مشایخ کرام فرمایي چی آیت داسې مانو کا چی آیت د نسخ نه بچی اغا سنگا ای فرمائی چی خیرن نه مراد دی دا معروف نه مراد دی قانون د شرعی مانا دا چې مور پلار خپل خپلوانو لور کا په قانوني شرعي سره او قانون شرعي او ماغه دی کوم چې سوره نساء کې ذکر شوی دی نو بس آیت د نسخ نه بچو او دوړ آیاتونه په خپل ځای باندې صحیح شول کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت مقرر شوی دا پتا سبانی کله چې حاضر شي او تن تاسو ته مرګ ان ترک خیرن کچر پریخی وی مال خیر مراد تینا مال امام قرطبی ذکر کئی الوسیت للوالدین والاقربین بالمعروف وصیت کول دی مور پلار لا پلخولوان لا په قانون د شرع باندې هغه قانون شرعي کوم چې سورې نساء کې ذکر شوی دی حقا علی المتقین او تقسیم کوونکی ته وایي چې ستا په تقسیم باندې زه پوه وم فمن خاف من موسن جنفان هغه څوک چې پوښي د وصیت کوونکی نه د زیاتینا خاف علما جنفن جنف وی عدولا للحق او اسمنیا د گناہ فاصله بینهم اصلاح وکړه په میند دای کې فلا اسمال نشته ګنا په دبانې ان الله غفور الرحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان مطلب دا یو سړی وصیت کوي او د ظلم وصیت کوي نا لکه اوس یو سړی وایي چې زما ټول مال زما مور لور کوي نو دې وصیت کوي لیکن دا د ظلم وصیت دی ځکه نبی علیہ السلام ته صحابي وای وای که زه وصیت کوم نو ټول مال وصیت کولې شم نبی علیہ السلام نه ویخه د نیم مال کولې شم نبی علیہ السلام وی نا وی د دریمی حصے د مال کولې شم نبی علیہ السلام فرمایل آو وسلس کثیر دریمی حصے وصیت کول دا ډیر دی د دین زیات تعالی حق نشتا ځکه ته خو مړ کېږې او ته مال ستا مال نه دی دیګی د ورثو حق دی نو د دیو جنا د ظلم وصیت باندې کې نو کیا سړی د ظلم وصیت کو بل سړی اصلاح کړه ګنا نشتا ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام دریم قانون مسله د صوم له ارتباط النفس دروجین ول د پاره د نفس د کلکوالی دروجین ولو کې ډېر فائدې دي یو فائدہ دا ده چې په روژې نیولو سره سړی د لوګي او تندې سره عادت شي نو چې لوګي او تندې سره عادت شي نو جهاد کې لوګ هم راځي او تند هم راځي حکمت پکې دا دی دویم دا چې یو سړی د سهار نه تر ماښامه پورې هغه خپل مال چې حلال روزي ده په حلال طریقې ګټلې ده او دې هغه لاس نوړي ځکه چې د الله حکم دی د سبا نه به حرام مال نه خوري په میدان جهاد کې پردي مالونه به نه خوري ځکه دا الله حکم دی نو د دې وجنا روزه کې دا فائدہ ده او دریم دا چې یو سړی د خپل اوګی شي هغه بیا صدقه کولای شي دیو جن وګوره روزه کې اکثر خلک صدقې کوي چې ګوره د هر چا کور ته د بل د کور نه لوخي را رواني چا یو څه رالېږلي او چا بل څه او چا بل څه دا ځکه چې په خپل اوګې شي ټول کال به صدقه نه کوي او په روزه کې به صدقې شروع کی ځکه چې خپل لوګه او تند ویني نو بیا نور لم ور کوي ډېر فائدې دي پکې یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام اې مؤمنانو فرض دې شوی دا په تاسو باندې روزه کما كتب على الذين من قبلكم لکه څنګه چې فرض کړی شوی وا پای کسانو باندې من قبلكم چې تاسو نه مخکې لعلكم تتقون دې لپاره چې تاسو ویریږئ د الله نه خو دا تشبیه په فرضیت کې ده په کیفیت کې نه ده ځکه پخوانی امتونه عیب چې د شپې او د شل نو داغي بروجا شروع شو داغي پښمنه نو او زمون د امت د پاره الله رب العالمین پښمنه مقرر کړې وي ایام معدودات مفعول د پاره د فعل محذوفه سونو ایام معدودات روجو نیسه یو سور دی پشمیرا ومن کان منکم مریضا هغه سوک چې وي تاسو نه بیمار او علا سفر یا په سفر باندې فائدتون یعنی فعلیدتون نو په دبا نشمیرل لیمن یا منو خود ورزنونا یو سړی بیمار دی داسې بیمار چې دی روجا نشي نیولې دا ورځو کې دی پریوی او نور ورځو کې دی ونیسی وعلى الذين يطيقونه بايکسان باندې يطيقونه غړې معنی دی خیال کوي یو معنا اطاعت یطيقو باب فعال د پاره د سر د ماخذ دی نو معنا دا وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه پای کسان باندې چې طاقت نه لري دروځي فدیار کول دی خوراک د مسکین مراد نه شیخ فادی دی چا بوډا سړی سلو اتیاو کالو یا زیات او دې روزه نشي نیو نو دې به فدیه ور کوي خوراک د مسکینو یا دویم دا علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه او شاه ولی الله رحمه الله ها ذکر کوي وای مراد د دینه دادی علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کوي چی د ورځی به روژه ونیسی او ماښام به فدیه ورکی چی عبادت بدنی عبادت مالی دواړه یو ځای شي دریم معنا شاول الله رحمت الله علیه ذکر کوي وای مراد د دینه هغه صدقه او فدیه د فطر دا سرسایه د اختر معنی دا چی روژه به ونیسی او بیا به سرسایم ورکوی وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين پای کسانو باندې چې طاقت لري د روزي خور فدیه ور کول دي خوراک د مسکین ومن تطوع خيرا اسو چولټینه کې کار وهو خیر له دا غره دې د پاره وان تسمو خیر لکم چې تاسو رجو نیسه دا بغور استاز د پاره ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوي گئی شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس میاش د رمضان هغه دا انزل فيه القران للناس چې شروع شوی دا پای کې د نزول د قران د قران کریم دو ترتیب دي دو ځل نازل شوی دی یو ځل د عالم الغیب عالم غیب نه عالم شهادت تا دا د فتن واحدتن شوی دی په یو ځل باندې الله رب العالمین کړی دی دویم ځل دا عالم شهادت نه عالم دنیا ته دا جبرئیل امین راوړی دی او لګ لګ راوړی دی د ضرورت مطابق الله رب العالمین وی انزل فی القرآن هدى للناس چې قران کریم پای کې نازل شوی د پاره د هدایت د خلکو هدن للناس بیان دې د پاره د ټولو خلکو مخکې ما اول سوره بقره کې تفصیل کړو چې هدایت د ډېرو مانو راځي او دلته مراد بیان دې وبینات من الهدى او دا وبینات من الهدى حق او باطل جدا جدا کی سواء محیاهم و مماتهم الله وی آیا برابر دی ژوند دی مسلمانانو او مرد دی دوان کله برابر دی په ژوند کې ورته تکلیف ملاويږي مصیبتونه ملاويږي او په مرګ بیا خوشحاليږي کله چې مؤمن مسلمان مړ کی نو دا هغه په شونډو باندې خندای حق پرست او دیندار انسان چې مړ کیږي نو دا هغه په شونډو باندې خندای لکه علامه اقبال وای نشان مرد مومن باتو گویم نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگا تبسم بر لبیوستا د مؤمن نخ درته ویما کله چې مرګ راشي ورلانو داغه په شوند باندې خنداوي وای تا ته چې پیدا شي تا جړل خلکو خندل دا سه مرشا چې ته خان دي خلک جاړي سوا محیا او مماتو دواړه کله برابر دي دارنګه قران کریم فرق کوي په میاز د خالق او مخلوق کې سورې شعرا آیت نمبر 97 ولوی نمبر آیت ګورئ نلسم سپارا خالق او مخلوق جدا جدا کی دا مشرکان با وای خپل پیرانو ته قسم په الله و مونږه په گمراه کار کې کله چې مونږ تاسو برابرو لای پر رب د مخلوقاتو تاسو زمونږ د رب سره کله برابر وای نو خالق او مخلوق جدا جدا کی زکه ورته فرقان وای نورم غنی وجی دی فمن شهدا منکم الشارا فلیسمو هغه څوک چې حاضر شي تاسو نه د میاشتې ځا او د نیسی روجا یعنی ژوند دی وی ومن کان مریضن او څوک چې بیمار او علا سفرین یا په سفر باندې وی فائدت من ایام اخر نشمرن دی دورز نورونا یرید الله بكم اليسر غواړي الله پتا سبحانه اسانتیا ولا یرید بكم العسر او نو غواړي پتا سبحانه سختی الله رب العالمین دا غواړي چې انسان لاس اسانتیا ملاوي شي او دیو جنا حدیث کې راځي الدين يسر دین آسان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ته وی یسرا ولا تعسرا آسان دین ته خلق راواله ګران دین ته مپره دی آسان دین ته راوړی ګران ته مه پریږدئ الله بتاسو آسانتیا غواړي یرید الله بكم اليسر په دین کې آسانتیا ده شریعت اسلام کې ډېر آسانی ده او د اسلام نه علاوه پرسمونو رواجونو کې تکلیف دی مصیبت ته فإني قریب نو یقینا زنیزدې ما اجیبو دعوت الدائز قبل ما دعا د دعا کوونکی اذا دعانی کله چې ما نه واړي الله وی چې یو سړی ما نه سوالو کې نو زه قبلوم او زین کې سوال راځي چې ډېر سوالونه دي چې موږ تاسو یې کوو خو هغه نه قبليږي جواب آسان دی تفسیر د قران په قران سره سورۃ الانعام آیت نمبر 41 یو سل اختمات وګورئ اوم سپارا آیت نمبر 41 اوم سپارا سورۃ الانعام آیت نمبر 41 بلکې خاص د الله تاسو را غواړي چې کلم ضرورت پیښ شي نو دی الله ته جړا او فریاد کوي ويكشفوا ما تدون الیه ان شاء لره بگی هغه مصیبت چې تاسو را غواړي الله غیتا کچره خو غشي د الله ان شاء شرط ورسره لګولې دي سورۃ الانعام آیت نمبر 41 یو سلوختم ويكشفوا ما تدعون اليه ان شاء لری بکی الله هغه سا چې تاسو را غواړی هغه تا خو شر داغه ان شاء کچره الله غواړي یعنی دا الله خوښ شي ان شاء کچر خو غشید دی الله او دارنګ دویم دا چې دعا به هر حال قبليږي یا د دنیا په وخت کې قبول شي او یا آخرت ته پاتې شي او قران کریم ډیرو ځایونو کې دا ذکر کړي سوره النساء آیت نمبر 32 دو درشم آیت وګورئ پنځمه سپارا دو درشم آیت سوره النساء پنځمه سپارا اخر ذات ګورئ دارنګي سوره فرقان آیت نمبر 59 یو کم شپې ته ما د ګورې سوره فرقان لسمه سپارا سوره فرقان آیت نمبر 59 یو کم شپې ته معلومه دا شوه چې سوال الله نه کوه الله به دله ورکوي دلته هم الله وایي اجیبو دعوت الداعی زادانی قبلو ما دعا د دعا کونگی کله چې ما نه واړي فلیستجیبو لینو قبول دیا دې کوي زما وليؤمنو بي ایمان روړي په ما باندې لعلهم يرشدون دې دا پارا چې دې سملار مومي الله وی شر دا دې چې ما نه وړي او دویم دا چې په ما ایمان روړي زما دا احکام قبول کیاو کی احل لکم لیلۃ صیام الرفث الی نسائکم لباس دې تاسو د پاره وانتم لباس لهن او تاسو لباس دا وی د پاره نو لباس او پرده د یو بل د پاره یی سړی چې بوره جامه اغوندي دا وخت کاری دارنګي خزه چې په صفات باندې پوری نه ډیر خون کوي دارنګي جامې چې پاکې وي او صفايي ګنده نه وي نو سړی ښه ښکاري او ښځه چې پاکه صفا سوتره وي نو هغه ښه ښکاري چې پلیته وي مشرکه وي نو هغه به څه ښځه وي چې کله یو زیارت ته روان وي او کله بل ته روان وي کله زیارت کې یو مینجور سره ګپ لګي او کله بل مینجور سره ګپ لګي دارنګ بازارونو باندې چکر وهي پلیته خزوي نو عام څه خزوي او جامې چې پلیتی نو مز نه کیږي نو خدا چې مشرکای نو نکاح ور سره نه کیږي دارنګي سړې خيسته جامې ګوري چې خپل اخکاری نو دارنګي خخه ځاو کا د ښو صفاتو واله وکه داسې خزه وکه چې هغه ستا په طبیعت او مزاج باندې پوهیږي چې ته کوم څه غواړې چې هغه کوي داسې خزه مکوا چې سبا له بیا پریشانې دیو جنا او هر یو سړی له پکار دی چې کله هغه نکاح کوي د یوې خزي سره نو اول داغه هغه صفات کوم چې حدیث کې راغلي دي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي داغه حسن او جمال ګورا او داغه دین ګورا داغه خاندان ګورا داغه شرافت ګورا او بیا نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي تاسو پرده د هغې د پاره ای پرده د تاسو د پاره خزو خاوند د یو بل پرده وي ډېر خبرې د خزو خاوند میانس کې وي بهر ته ناراضي ابس خزي چې خاوند لا خبره کړی نی او بیا بهر ته وستلی ټول دنیا دا نه خبره ای نه نه یو بل نه پاره پرده ای نو چې خزه او طبیعت مطابق نه نو بیا د خزو خاوند هر روز پرزولی یو بلی د ویختونه نیولی او په کور کې یو غوبلی الله وی داسې خزو کا چې غستار پاره پردی او ته د هغه د پاره او د خزې ځان له حقوق دي د خاوند ځان له حقوق دي او دا قران او سنت ذکر کوي ان شاء الله وخت وخت به زه نشاندهي کوم د خزي هم حقوق شته دا هم نه چې ته دا غي نه حقونه غواړي او ته وایې چې زما د طبيعت کار کوا او دا غي حق نه پوره کې نه خاون نه هم پکار دي چې دا غي حقونه پوره کی دا غي ضرورت پوره کی چې دا غي کم شي له ضرورتي چې هغه پوره کی ځکه چې خاون دیونه کې نو بل به سو کوي دا اسلام خی دا قران خی ما او تا تا نو بیا چې یو سړی قران ووري نو په کار دی چې پاره باندې عملو کې او خزه د یو بل خزه او خاوند یو بل حقوق پوره کړي خاوند چې د خزه حق ادا کوي خزه د خاوند حق ادا کوي داغي جون همیشه لپاره خوشاله وي یو بل لپاره پرده دي من الفجر د سبانا ثم تم صيام الى الليل بیا پورا کې روزي لرا تر شپې پورې یعنی صبح صادق راوخی جی نو بیا تر ما خام پورې روزاو نسا او دې کې داوم یاد ساتي بعض خلګي نو چې اذان شروع شي نو هغه اوبس کی ای خوراک ای یره وی اوس ویله اذان شروع شو نو دا اذان شروع کېدل دا دلیل د دې خبرې دی چې ستاد خوراک سکاک ټیم ختم شوی دی دیو جنا چې اذان شروع شي عام طور باندې نو بیا مسلمان لپاره کار دی چې هغه بیا خوراک سکاک ونی کی او دارنګي اصل چې کم دی هغه صبح صادق دی چې سهار واوخیږي سبا راوخیږي نو کازان شوی او کناس تا ټیم پوره شوی د خوراک او دارنګي ماخام ثم تم صيام الى الليل بیا پوره کوي روزي لرا تر شپې پورې تلک حدود الله دا کلی دا الله دی فلا تقربوا من ذکی دل رب خلاف سرا وکذالک یبین الله آیاته للناس دارنګ بیان الله دلائل خلق لا لعلهم یتقون دل پارا چدئی ځان بچ کی دمنا یو دا اللہ نا ولا تاکلو اما لکم بینکم بالباطل دا سلورم قانون د مل د اصلاح د پارا النهی عن الارتشاء د ملک نه رشوتونه ختم کړي نو ملک به بخپل سم شي اوس چې رشوت چلیږي یو سړی هغه د هغه سره ظلم وشو لاړو هغه تانه کې رپورټ ولیکلو چا چې ظلم کړي هغه لاړو او د تانه مشر له پیسې ورکړي چې بس ما ته سموایا او دا پیسې والا نو هغه غریب بیا بل لاړ شي نو هغه هم پیسې والی کجج لاړ شي نو هغه هم پیسې والی دی په هر طرف تاو را تاو شي او چې په دې بویا شي چې یاره دای خو را لنه کوي دا په خپل ټوپک راوالي او په ملک قتل غارت شروع شي دا فسادات په دې ملک ولیدي او په هر یو ملک ځکه چې د ظالم سره خلک ملګرتیا کوي د مظلوم مرسته او حمایت نشته دا هغه دا درسي نشته دا هغه سره ظلم شروع شي نو هغه مجبور شي او مړه دی خو له بدل نالی راشه په خپل بدل والا نو چې تر څو د ملک نه رشوت نی ختم شي اس کله ملک نه سميږي یاره ودا ملک بسم شي که فلانی راشي تبدیلی راشي او فلانی راشي په فلانی او فلانی باندې ملک نه بدلیږي ملک چې سمیږي دا الله په قانون به سمیږي ته د ملک نه رشوتونه ختم کا د کلی د سفینا یونن کونسل نه راواله تر پریم منسٹر پوری او دارنګ صدر هر یو وزیر د هغه نه رشوتونه ختم کړه نو ته ګوره چې دا ملک سمېږي او که نه، بیا دې څوک ظلم وکړي خو په صحیح معنو چې رشوت ختم شي، یو خو هسې دا په میډیا باندې اعلانونه کول دي چې موږ د ملک نه رشوت ختم کړو، ادارو نه هم رشوت ختم کړو، نه په اعلانونو نه کېږي. زوړندوی تاسو دل را جوړو د حاکمانو تا دل و اصل کی وی اغا بوکی تا چا کوی تا زوړندولی شی او د حاکم د ګیړه نه تعبیر وکړو بوګي سره زکه چې هغه هم دا رشوت غورځي خپل ګیړې ته وتدلو بیا ال الحکام زړنوي تاسو دی لرا ګیړو دا حکمانو ته لتا ګلو فریق من اموال الناس دیو پارا چې خوري صحیح ساد مالونو د خلکو نه بل اسم په ګنا سره معنی دا تاسو دا رشوتونه دیل ورکوي چې د خلکو مالونه وخوري په ګناه سره وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو خپويږئ چې دا ګناه ده ولې رشوت ورکي او ګور یاد ساتي دوه خبرې دي یو رشوت دی یو خپل مال په خپل پیسو اغستل دي رشوت دی ته وای چې ته مخکیله پیسې ورکې د دې لپاره چې د فلانی دا حق ما ته حواله کا دی ته وای رشوت دویم یو شی داسې چې هغه جایز دی حلال دی ناروا نه دی او ظالم مسلط شوی او هغه بند کړی دی پتا باندې نو تا ول پیسې ورکې د مجبورې د وجې نه نو دا جایز دی دی کی ګناه نشته د خپل مال د خلاصولو لپاره پیسې ورکولو دا رشوت نه دی یسالونک عن الاهلا اوس ادب ورګی چې کله کله بې ځای سوالونو د وجې نه جهاد ته نقصان ورسېږي یسالونک عن الاهلا سوال کې استانه خلق په بار د میاشتو کې قلوا پیغمبره یم واقید للناس والحج دا وختونه دي د پاره خلقو د پاره د حج وليس البر بان تاتل بيوتا او نه دا نیکی چې راتلو کې تاسو کورونو ته من ظهور یا د شاګانو نه دا عرب دا طریقه وا چې کله باغی حج لتللو نو په مکه کې بدار چا خپل پیرخانه وا نو چې حال ته بلاړل نو پیر ته به مال کپڑے راکا او کپړې به هلته بدل کی وای دی کی مونږ ګناګار راغلی یو او چې به واپس رالل د چا به چې پیرخانه نه و نو هغه به هلته کپړې وېستي او په بربنډه به طواف کولو اصول د قران کې ما د دې تفصیل کړو او چې به واپس رالل نو په مین ګیټ باندې باندې راتلل شاه طرف نو په دیوال راوختل دا ولې وای په دې ګډ باندې موږ ګناګار تلیو نو دوباره په دې ناراضو په شا طرف براتل الله دا اوس خبره نه ده دا اوس نیکی نه ده مخی ادب فی القول ورکو اوس ادب فی الفعل وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ندا نیکی چراتلو کې کورونو ته د شاګانو نه وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم اوس اصل دعوا د مضمون ثالث قتال فی سبیل الله تعالی جنگو کئی پلار دا اللہ کی حق کسانو سرا یقاتلونکم چه جنگ کئی تاو سرا ولا تاتدو زیادی مکوائی والفتنه اشد من القتل دفن وام چې یاره دا جهاد دا خو جنگ دی دا خو مړی کول دي خلق وجل دي او دارنګي دیږي خو فساد دی لکه اوسم خلق پراپګاندا کوي وای په اسلام کې محبت دی قوت دی جنگ جګړه نشته نو معنی دا چې جهاد نشتا حالان کې جهاد قران چې ذکر کوي نو دا دې لپاره ذکر کوي چې مسلمان سره ظلم شي نو دا غیر لپاره jihad وکا دا دې لپاره jihad وکا چې دا شرک او چې دا ذلت په انسان جون ذلیل کوي نو انسان دا غیر اخلاصي چې شرک ختم شي په دنیا کې او د زیات تکلیف لري کولو لپاره سړی لږ تکلیف برداشت کوي لکه ډاکټر لچې مریض ورشي دا هغه تبي یا بل تکلیف وي دا هغه انجکشن راوالي او مریض له انجکشن لګي دا هغه تکلیف ورته وي ودا هغه ډیر تکلیف لري کولو لپاره دا لږ تکلیف برداشت کوي دارنګه جهاد بنفسه دا ټیک نه جنگ جګړې دي فساد دی لیکن شرک چې هغه د ذلت ژوند دی دا یې ختمولو لپاره الله رب العالمین دا جایز کړی دی چې عزتونه د خلکو لوټ کیږي نو jihad دا غیر لپاره وکا نو د په دوام چې شرک دا لوی ګناه ده د قتل نه والفتنه تو اشد من القتل او شرک چې دا لوی ګناه ده د قتل نه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام جنگ مکوئ د دې سره پنځ د مسجد حرام باندې جنگ وکړي دي سره تر دې چې پاتې نشي شرک فتنه مراد نه شرک یاد ومه معنا حتا لا یفتتن المؤمن تر دې چې مؤمن په فتنه کې وانه چول شي ويكون الدين لله او شدین ټول خالص د پاره د الله فین انتهو کچر من شل دوی ولا عدوان الا على الظالمین نو نشتا سزا د زیاتی مگر په ظالمانو باندې او دوان ذکر د فعل دی مراد نه تعبیر کوي د سزا د فعل نه په فعل سره نو مان دا ولا عدوان الا للظالمین نشتا سزا د زیاتی مگر په ظالمانو الشهر الحرام بشهر الحرام میاشت د عزت په مقابله د میاشت د عزت کې دی والحرمات قصاص او عزتونه د بدلی دی ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه نو چا چې زیاتې وکړو په تاسو نو سزا دې زیاتی ورکړي دتا به مثل ما تدا علیکم بشان دای چې زیاتې کړو په تاسو باندې بمثل ما تدالکم پشان دای چې زیاته کړې په تاسو باندې واتقوا الله واعلموا ويرګي د الله نه پوهه شي ان الله مع المتقين یقینا الله دې سره د متقینانو وانفقوا في سبيل الله او خرج کړئ په لار د الله کې د قران دا قانون دی چې کله یو مضمون شروع وي نو دا هغه سره مناسب چې بلکې مضمونی دا غوم ذکر کوي اوس جهاد بغیر د انفاق نه نکی نو د دې جنا ترغیب ورکړي انفاق طرف ته وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوي مالونه په لار د الله کې ولا تلقوا في ايديكم الى التهلكه او مگر زوی ځانونه هلاکت تا دا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ روایت ده هغه وی توجهنا الى امور الدنيا وظننا ان للجهاد افرادا غيرنا كثيرا د مال سمولو او غزوات پر خودلو د الله په لار کې jihad پر خودلو او بیا ذکر کړي دا تنتاوی تفسیر وسیع ذکر کړي فما زال ابو ایوب شاخصا فی سبیل الله حتا دفنا بارض الروم وی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ همیشه بیا جهاد کولو تر دې چې په دروم بزمک باندې هغه وفات شو او دفن شو دارنګي مسند احمد کې روایت دی د عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ روایت دی او مر بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ باندې نبی علیہ السلام تیر شو ونا نو نسلو غسل لنا مونږ هغه جونګه سموله هغه خپل جونګه هغه کورم سمولو وقال ما هذا نبی علیہ السلام داسوی قلنا غسل لنا ويا فنحن نسلو مونږ دا زمون جونګړه دا سموي ځان لپاره نبی علیہ السلام فرمائل اما ان الامر اجل من ذالک خبردار یقینا مرگ قیامت د دینم زیات نږدې دی تاسو کو جونګړو کې لګیاي سموي او د مرګ لپاره هم څه تیاری کړی دا دینه دا معلومه شو چې مسلمان به صرف دا نه کوي چې رب زما یو خ بنگلوي او خ کمره وي خګاړې سهولیاتو د پاره با صرف د غیر پاره به کوشش نه کوي معنی نه دی په اسلام کې خزه جوړ کا خبنګلا جوړ کا د الله د دین خدمت پکې کوا لکه سليمان عليه السلام د شیشو بنگلا جوړ کړي وا خو غرض دا دی چې مقصد د ژوند بدان نه ګرځي هلاکت د ځان نه مغردوي او پورا کئی حج عمرہ خاص دا اللہ دا پارا واتم الحج والعمرت للہ پورا کئی حج عمرہ خاص دا اللہ دا پارا مکی سر رب سو مسئلہ دا جہاد شروع اصل خبر دا دا چه پا جہاد کے معلوم لگی او پیسے هم لگی دارنگی په عمره کې او په حج کې مال هم لګي او بدن هم کړيږي نو څنګه چې په jihad کې مال هم لګي بدن هم کړيږي دارنګ په حج عمره کې مال هم لګي او بدن هم کړيږي دیو جنا په نورو عبادتو کې انسان د خلی نیت ضروری نه دی بلکې اصل نیت د زړه دی چې زړه کې بنیاتو کې په جبه باندې داغه تلفظ ضروری نه دی او حج عمره کې دعا کوي اللهم انی اريد الحج والعمره ويسرهما لي وتقبلهما مني الله زه د حج او د عمره اراده کوم نو مالې آسان کې او مالې قبول کې په جبه باندې تلفظ کوي لکه دا ډېر ګران کار دی حج چا چې کړي ني نو کتاب کې کوم خو پریکټیکل چې ني کړي نو ډېر ګران دی یو ځلې مولا علی القاری رحمت الله علیه مطاف کې په غلط طرف باندې روانو یو طواف کول نو یو سړی ورته ته په غلط طرف رواني په ګس طرف رواني هغه ورته دا صحیح ما هو نه غلطي بیا وته صحیح ما بیا ته غلطي او بدریم ولا سړی ورته وای وای تا مولا لقاری کتاب نه لستلې کتاب المناسک مولا علی القاری رحمت الله علیه پویا شو چې زه خطا یم دي کلی می دي خو دلته پریکټیکل زمانہ خطای شوی دا نو ګران کار دی زکه بای کې معلوم لګي او بدنم کړيږي زکه دارول جهاد سره مناسبت ته واتم الحج والعمره لله پورا کې حج عمره خالص د بار د الله وګور لله وی واتم الحج والعمره لله پورا کې حج عمره خالص د الله د پاره دا نه چې حج کې نو دریا کارې د پاره کې حج کې نو ځان خودلې د پاره کې خلکو ته ځان خې چیرې لا د کور روان شوی نه یي د بیگ د پاسه لیکلی الحاج فلان تا خو لا حج کړی نه دی او ځان سره د لیکلی دی الحاج فلان دارنګي حاجی صاحب چې رواني نو د دې مخه ځان سره شپېته کسان بوزي ایرپورټ ته واپسۍ کې به دا لس ورځې مخکې ټلیفونونه شروع کی فلانی ته وایا چې راشي او فلانی ته وایا چې راشي او فلانی ته وایا او دا یو غوبل به جوړ کړی وي بیا ایرپورټ نه چې راوځي د نن زمانه حاجی نو د قربانی غوای ته جوړ کړی یو برازی او سره بورچي او بل برازی اورچي او بل برازی اورچي دا کم ځای سړیا ځان نه خبرم جوړ کړی دا الله په دین کې ولی نبی علیہ السلام حج نه کړي هغه چرته داسې کړیو صحابه حجونه نو کړی ای داسې کړیو دا رسمونه رواجونه دا د کوم ځای نه را پیدا کړل لله حج کې نو صرف د الله د پاره وکا فرض حکم دی لکه څنګه چې مول دی دا سه حج دی خو دې کړو بس خبره ختمه نو دا سه ریاکاری جوړ کړی دا او خلکو ته ځان خې کالی به سپین کی چونه به واچي او دارنګي کور کې مګه ته به سیره راځول نکړي او کپڑے به راځول نکړي حج مبارک عمره مبارک د دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي او څو په کې لا نوې رواج شروع شو کمزایل چې عمره له سوکرازي د حج ناراضي نو د کجورو هغه پانی بتاوي راتاوي دا ځکه چې عربو کې کجور ډیر دي نو پته لګي چې را دې دا عمره نه راغلي د حج نه راغلي دا ټول رسمونه رواجونه دي مړه و دا الله د پاره دی وکړه بس خبره ختمه لله فإنو سرتم فمسته سر من الادیه او کچر بنګړې شي تاسو نه چې آسان وي د هدي د قربانې نه ولا تعلقوا رؤسکم مخوي سرونه تاسو حتا يبلغ الادي محلا تر دې چور سي قرباني خپل ځای تا فمن كان منكم مريضا ها یو سره د حج ناراضي عمره ناراضي داغه دلته رشداري زوی وی رور وی لاری وی بل سوک وی اغا خیرات کول غواړي صدقه کول غواړي جائز دا بالکل ګناه پکې نشتا او دی وی گاونډیانو ته دی وی راو دی غواړي صدقه دیو کی لیکن دا نه چې هغه بر رواني او خلک بلاره کې ولاړی مخروي سرونه ستاسو تر دې چې ورسیږي قرباني خپل ځای ته فمن کان منکم مریضا سو جیوی ستاسو نه بیمار او بیا زمر راسی یا په د باندې تکلیفي د سر د دنا وفدیت من صيام نو په حلق راسهم سر او خېلو نو بیا قرباني ها فدیه ور کول دي درو جینا دا حج تمتو یا حج قران بنا بر اختلاف د پارا د هغه چاله چې نیال د حاضر مسجد حرام تا واتقوا الله ويرګي د الله نه وعلموا ان الله شديد العقاب پویا شي یقینا الله دې سخت عذاب والا الحج اشهر معلومات فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحاجو نو نو جما گئی ولا فسوقا نو بدکاری ولا جدال فی الحاجو او نو جگڑی پاچ کی سمت لگو علامہ ابن دیمی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی انسان کی درې قوتونه دي یو دی قوت شهوانی یو دی قوت شهوانی د شهوت قوت چې دې تا قوت شیطانی ویل کیږي دویم دی قوت غضبی دویم دی قوت غضبی او دریم قوت ملکی قوت غضبی جنگ جګړه شر او فساد او دریم دی قوت ملکی اولنې قوت ذکر کو فلا رفسا جما بنکی چې شاوت پوره کې دویم ذکر کو ولا فسوقا ولا فسوقا بدکاری باندې کې جنگ جګړه او فساد باندې کې نو چې دا دوه انسان نه لری شول نو هغه دریم قوت ملکی چاہے انسان شرافت دے خپل پیدا کی کله چې دا دو صفات لری شي د انسان نه نو بیا الله رب العالمین د انسان مقام او درجه د ملائکو نه مچته کی الله وی دا دو ځان نه لری کا وما تفعلوا من خير يعلم الله اواز کوي تاسو د نیک کار نه پویګ الله باندې باندې وتزودو توخه یوسی ځان سره فإن خیر الزاد تقوا یقینا غرا د توخی وړلونا ځان ساتل دي د سوال نه دا عربو دا طریقه وا چې هغه به حج لالل نو په ست طریقه وې ځان ورسول نو بیا بیا د سوالونه کول الله وی دا سم کوا واس دي نشتا نو بس مزه واتقونی یا اولی الالباب ویرگی زمان یا قلمندو لیس علیکم جناح نشت پتا سبانی گناہ ان تبدغو فضلا من ربکم چولا ټوي تاسو رزق حلال له طرفه درف تاسو نه دا جواب د سوال یو کو یاره چې موږ حج له لاړ شو هلته څه کاروبار کول غواړو نو کولای شو الله وی بالکل کولای شي مقصد به نه ګرځي خو ها جایز دی ګناه پکې نشتا فإذا فزتم من عرفات کل چرا خوشی دا عرفاتنا نو یادوی الله لرا بشان دی یادول استاسو کل مشرانو لرا دا عربو دا طریقه وا چاغی با حج کې راجم شول د پلار نیکه کیسې به کولې الله رب العالمین وای چې څنګه پلارانو د نیکونو کیسې کوي نو د دین زیات د الله ذکر کوي او اشد ذکر یا سخت دین په ذکر کې فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا او د دې ځاینه تقسیم د حاجیانو کوي دوه قسمونو لا اول قسم بدبخت حاجی باندې د خلقنا هغه سوق دي چې هغه یې رب زمونږه راکی مونږ لرا په دنیا کې نام و نشان وما له فی الاخرت من خلاق نبی دلرا په آخرت کې سبارخه حج کوي د دې لپاره چې خلک ما ته حاجی سه بوي او په ما باندې د خلکو اعتماد زیات شي چې خزل مونږ وکم او خې خلکو سره دوکیو کم خلکو دا خواجی سیب دی نو صرف د دوکې د پاره حج کړی چې نومې جوړ شي د حاجی الله د اخره کې هیڅ حصہ نشتا ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا دا دویم قسم نیک بخت حاجی بعضې د دینا سوک دی چاگو اے رب زمونگا راکی مونږ لره دنیا کې توفیق د نیکی او فی الاخرت حسنا او په آخرت کې اجر د نیکی او قنا عذاب النار بچ کی مونږه د عذاب دورنا اولائک لهم نصیب مما کسبوا دا خلق دیل حصہ دا دائن چری کری والله سریع الحساب الله دې زری صاحب کوونکې واذکر الله فی ایام معدودات یادوی الله لرا پورو شمیر لشو کې یو لسم دو لسم او دیار لسم کې ومن تعجل فی یومین فلا اسم علی چا چې جنډې وکړلا په دوه ورځو کې نشته ګناه په د باندې یو لسم او دو لسم یو کو او بیا لاړو او دا رد گئی دا عرب په ګمان باندې چا به وی چې درې مورځې ته بخام خاپاتې کې الله وی فلا اسم علی دور دې تیر کې درې م باندې لاړو ګناه نشته او باندې بویل چې درې مورځې ته اشاره دل ګناه ده دا هغه بدبخت حاجی چې کله حجو کی نو سیوا د ظلم نه سیوا د شر و فساد نه بل کار نه جګړه لوی هر ځای کې مردان کې یو سړی اورون لا سپیل ورکړه دا اورونو ته مکه حاجی سیبا وای مرد کمار هغه ته تا د څه په دولګی دا چې ما حج کړی دی وای ما ته پته دا چې دا څه به تر څه گزار سوا د حاجی نه بل څوک نه کوي نو دا سنات چې ځان دې لا تر څه حاجی جوړ کړی یو لکل هر څو نسل والله لا يحب الفساد الله من نه کوي فساد سره که ته ورته وایې دا کار د ګناه دی دا مه کوه نو د لا نور خوند ورکي او دی وایي څه زه ولي به نه کوم ومن الناس اوس منزل د نیک بخت حاجي بعضې د خلکو نه هغه څوک دي یشری نفسه ابتغاء مرضات الله چې خرڅې خپل ځان د پاره د لټولو د رضا منتیا د الله والله روح بالعباد الله دې شفقت کوونکې په بندګانو باندې چې حاجو کی نو ځان د الله د رضا لپاره د الله د دین لپاره خرڅي یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اوس بیا ترغیب ال الجهاد یا کسانو چې مان نور دن شي بغړ اسلام کې پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مکوئ د رسمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دا استاسو دشمن ښکارا الله د شیطان تابعداري نه کې دغه استاسو دشمن دی ولا تتبعوا خطوات الشیطان مجلې رول یې چې دې ته تیز نه یې چې څه په پوهیږي فعلمو ان الله عزیز حکیم پوشئی یقینا الله دې زور او حکمت والا هل ينظرون الا يهديهم الله اوس تخویف ذکر کوي ير ور کوي کته jihad دیو جن پرې دې چال تب مرشم نو لګ په خوانو حالت ګورا والملائکت و ملائک وقضی الامر فی سلوشی دا عذاب مطلب دا چی اوریزی کی عذاب راشی دیو جنا حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله بچی اوریز رااله نبی علیہ السلام بډیر زیات پریشان وو وتو دنه کې دوبه لکه اکثر عذابونه په قومونو چې راغلي دي نو هغه پوریزو کې راغلي دي او کله چې باران شروع شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل سر مبارک سر تور کو پات کې ټوپه به لری کړه او ډیر زیات به خوشاله وو اس دکړې شي بیا کسان له چې کفر کړي ژوند دنیا څه مطلب د دنیا د دنیا د ګټلو لپاره هو د مختلفو ملکونو سفر کول شي د قران د باره به چرته سفر کو ويسخرون من الذين امنوا ټوګي کیا کسان پوری چې مؤمنان دي مومنانو پورې به ټوکې کوي مړه وي دا وزګار دي اوس هم خلک وایي ته به قران بیانې او دې به لارو کوڅو کې کورونو کې پراپګاندا کوي مړه وي دا وزګار دي دې وخت ګورا دې قران درسونو ته ګورا دا مشه لپاره ټوګي شوی دي کنن تاو کې نو څه خبره ده سورۃ المؤمنون اودا خپل حالت وګوره قیامت کې به څه حالي سورۃ المؤمنون اتلسم سپارا یو سل شپږم آیت وګورئ زده یو سل پنځم نه شروع کوم الم تکون آیاتی تتلا علیکم فکنتم بیا تکذبون ایا نو آیاتونه زما چې لسته شو په تاسو باندې وای تاسو د دې درو جنتیا کوونکی تاسو زما آیاتونه نو بیان شي چې تاسو پای پر ټوګي کولای قالو ربنا غلبت علينا شقوتنا دی به وی ای ربه زمونږه زورور شیوا په مونږ باندې بدبختی زمونږه وکنا قوما ظالمین او مونږه قوم گمراهان الله ستا کتاب ته نوزګار شي مونږ خو قران والو بوره ټوګې کړې خندل به مر پورې الله مونږه بدبخت او بیا وی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون الله وباس مونږه د دې جهنم نه کچر مونږه واپس شو نو مونږ به ظالمانو قال اخزو فيها ولا تكلمون الله بورته قرش سپه په جهنم کې ولا تكلمون او ما سره خبره مکوای دا اولی ورته وای دا خو به خلکو سپی ته ویل ځکه دا کار داو چې سپو په سبي غپل دا حق پرسته په سبي د سپو په شان غپل همیشه لپاره د دې کار بداو چې چا به د قران بیان کولو نو دې بلګې د سپور ورپسې لګیاو غپې دې به ورپسې دیو جنوي اور فی دمی اندیش زغو غیر دیبا نو تاسو ونیو دوی لرا په ټوکو باندې تا ور پورې ټوکې کولې چې مړه دا اوسګار خېل دی حتا انسوکم ذکری تر دې چې هیر شو تاسو نه زما قران زما کتاب درنه هیر شو وکنتم منهم تزهقون او تاسو وې دې پورې خندې دونکي تا ور پورې خندا کولا انی جزیتهم اليوم بما صبروا یقینا ما بدل ورک دی لرا نن رضی بسبب د صبر د دی بانی ډیر صبر کړو تاو پراپیګنډي کولو د با صبر کولو تاو بلارو کوسو کې د خلاف خلک را پارول دارنګه سوره سواد درویشتم سپارا آیت نمبر 62 وګورئ دوش پیتم آیت آیت نمبر 62 دوش پیتم دنیا کې د ټوکې کړي وي د قران والو په سر ټوکې کړي وي حق پرست په سر غفلیو سوره سواد کوم ځای ته چې لاړ شي مړه وي دا شری او فسادي دی هر ځای کې د جنگ جوړ کړي هر ځای کې د فساد کوي څوک د دنه خوشاله نشول هر سړی د دنه خفه دی وسم خلک وایي څوک چې د حق بیان کوي په صحیح مانو دا خلک بدنامي وي دا شری دی دا فسادي دی مالګې کلی کې جنگ جګړې جوړې کړې دي او هیڅوک نه پاتې نشول دا چې موږ ورته شریان یو نناس شو ادخذناهم سخریا ایا موږ نیولې دی لرا په ټوکا ام زاغت انم الابصار یا کګی شی زمونږ د دین سترګې مونږ نه وینو او کنا حقیقت کې هغه شتنه هغه خندا کړی دا قیامت کې به داغه سزا ورته ملاو شي هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون خندې دل با دانګ دل ته الله وای ويسخرون من الذين امنوا ټوګي کې هغه سانو پوری چې مؤمنان دي یا والذین کسان اتقوا جرید الله نا فوقهم یوم القیامه د پاسه دین به پرد قیامت والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورګي چاله چوغړي بي حسابا کان الناس امه واحده الا د مشروعیت د جهاد چې خلق ټول یو خوای اختلاف وکړو الله انبیاء راو لګل کان الناس امه واحده او خلق ټول یو په دین کې یو نو فختلفو سوره یونس کې براشي چې دای بیا اختلاف کو نه ما کې لسم کې فباس الله النبینا رول ګل الله پیغمبرانو چې فیصله وکړي په مین د خلکو کې دا سګي چې د اختلاف کړي پای کې یعنی انبیانو مسالم دل را لګلو چې خلکو ته اختلافي مسائل بیان کی او داغي فیصله وکړي په اختلافي مسائلو کې دا نه چې یو موږ اختلافي مسلې نه بیانو ا د توحید مسلې ته اختلافي مسله وایي وما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات اختلاف نه کړي په دې مسلې توحید کې مگر هاي کسانو چې ورکړې شو ورته علم د کتاب پس دا غنا چرال دوی ته واضح دلایل بغیم بینهم د وجه د زیدو دا سرنا پمیانز د دی که دا پرستو سرا همیشه چې د قران دشمنانو قران والو سره اختلاف کړي صرف د زیدو د عنایت په وجبانی نور هیڅ نه خو هغه الله عزت ورکړي قران په ورکړي خلق داغنه متاثر کیږي نو د قران دشمنان داغه سره بیا اختلاف شروع کی د زیدو د عنایت د وجنات نور اس نه خور ته پته چې دا بیان دا حق دی او ها زنه وینا دی راوانی نو کله یو دوی دل مورزا کله بل دوی دل مورزا په دې باندې پوښا چې تا دوی دل مورزا چې دا د قران دشمن دی او تا د قران نه منې کوي دغه بار چې ته په تیار کې بروتي الله توفیق ورکړي چاله چواړي په طرف د لارې نیغي برابر باندې اما سبت من تدخل الجنت اوس بیان د شجاعت ایا تاسو ګمان کوئ چې د نبشي جنت ته ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم ندی راغلی تاسو ته حال دای کسانو چې تیر شو تاسو نه مخکې چای خو ورته ولاو او سور ابراهيم کې به هم راشي چې وین کان مکرون لتزول منه الجبال شپږ سل اختماعات کې داسې تدبیرونه کړیو چې دا غرونو بشان حق پرس هغه ونجړه کولې شو ایو تلک د غر بشان ولاړو نو څنګه دلته وای چای به متا نصر الله جواب آسان دی چې دې آیت کې اصل کې انقطاع ده یعنی مطلب دا یو لفظ پټ پروت دی الله رب العالمین وایي حتا یقول الرسول تر دې چې ویل به پیغمبر د تسلی خبره دیتا پیغمبر با د تسلی خبرې کولې والذین آمنو معه متا نصر الله هغه کسان چې ایمان وروړي د دې سره آی به کله امداد د الله نو الله د الله رسول به ورته وي الا ان نصر الله قریب خبردار یقینا امداد د الله دی نږدې نو دای با تسلیو شولا او پروا به نه وا تر دې ځای پورې دوه کس موصول الله رب العالمین ذکر کړ یو د مجاهد تربیت د پاره لس اصول پینځه متعلق د عقیده پینځه متعلق د عمل بیا د مل د اصلاح د پاره سلور اصول چې کله کور سم نه وي نو که یو سړی هر څومره تکړه وي ملک سمي په خپل سمي خو چې کور کې ګړبړ وي هغه بیا jihad نشي کولای ځکه هغه سره د کور غمي نو د دې ځای نه اتل احکام ذکر کړي د پاره د کور د اصلاح او دا سره د مجاهد د پاره نه د هر کورنۍ د اصلاح د پاره یو سړی دا غواړي چه زما کور دې په امن یی د مینې محبت یی نو هغه دې په کور کې دا اصول قائم کی ورسره ورسره نشاندهی کوم اولنې اصول امیر البیت د کور مشر به په خپل کور باندې پیسې لګی مال دولت به لګی دا نه چې کروڑونه ګټي او په بچو باندې نه لګی دارنګ په کور والو باندې نه لګي نو انجام به څه شي بچي به غلاګانې شروع کی ډاکې به شروع کی او نقصان به دتای بدنامه بدتای واولنې قانون ذکر کړي الانفاق چی د کور مشر با په خپل کور باندې مال دولت لګئی یسالونک ماذا ينفقون تبوس کې استانا پیغمبر اس شي خرج کی دی قلوا پیغمبره ما انفقتم اغا چې خرج کوي تاسو فلیوا من خیر د بهتر مالنا فلیوالدین نو د پاره د مور پلار نبی علیہ السلام فرمائی افضل الدینار دینار ينفق الرجل على اهله د ټولو نه بهتر به سیاغ دي چې سړی په خپل اهل او عیال باندې ولګي خزا او بچو باندې ولګي په خپل کور باندې ولګي ا دارنګي انفاق وای دیتا چې ولګوا دا الله بلار کې هم او په خپل اهل او عیال باندې هم ما انفقتم من خیر فللوالدین سوال دی اغي دا سوال کوي چې څه شی ولګو الله پاک ورته وایي چې فللوالدین مور پلار لور کوي جواب د سوال مطابق نه دی جواب آسان دی چې اصل کې الله پاک وایي چې مال خلګي وګوره یاد ساته اول د مال لګولو ځای وپېژنه هسې نه چې په ډمو باندې ولګې او ته وایې چې ما انفاق وکړو په ګمراهۍ او په فحاشۍ ولګې او ته وایې چې ما انفاق وکړو لنا فلیل والدین مور پلار لورکا ولقربینا قل خلوانو تا ولیتام یتیمانان و مسکنان و مسافرو تا وما تفلو من خیرن اغا چکوئی تاسو دنیک کارنا فإن الله به عليم يقينا الله باندې باندې پوي كتب عليكم القتال وهو كره لكم مقرر شوی دا پتا سبانی جنگ دا دویم قانون د کور د اصلاح د پاره القتال د کور مشر هغه کې به ماده د جهادي او جراری زلور بې چانه به یریږي نه یرندو کې بنئ او هر یو سړی به دا هغه کور لنشي راتلی بلکې هغه به خلق منې کولی شي کتب علیکم القتال وهو کرو لکم مقرر شوی دی په تاسو باندې جنگ او دا بزګي په تاسو واسان تکرو شی او هو خیر لکم نږدې دا چې تاسو په بد غنی او شی او دا بغوري تاسو لا واسان تحبو شی او هو شر لکم او نږدې ده چې تاسو به مینه کوئ د یو شي سره او دا به بد وي ستاسو دپاره والله یعلم وانتم لا تعلمون الله ښه پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ یسألونک عن الشهر الحرام دریم قانون قتال فی اشهر الحرم یعنی د عزت په میاشتو کې جنگ کول حرام دي او چې دا پینځه فائدې پکې وي نو بیا جایز ده ګناه نشته یسالون کان شهر الحرام تپوس کستانا په بار د میاشتو د عزت کې قتال بی جنگ ول پائے کې قل قتال بی کبیر وایا جنگ ول پائے کې لوی ګناه ده وصدن سبیل الله او بندول خلق د لارې د الله نه چې کافر دي د الله د لارې نه بندای او جنگ کوي نو کا ور سره پاشر حرم کې دویم وکفرم به کفر کول په دې الله باندې دریم والمسجد الحرام بیزتی د مسجد حرام سلورم همیشه دی دی چه جنگی تا سرا حتی یردوکم حتی پمانه ده کئی سرا دیو پارا چه تاسو والی ده دین ستاسو نائی نستتاو کدائی وسوی کافر تا سرا دیل جنگی چه تا ده دین نوالی ده دنیا ده پارا نه جنگی گی ای سر دنیا دیر ده او که هغه تا سره جنگ کوي نو صرف د دې لپاره چې مسلمان د خپل دین نه واړی او مسلمان د دین نه بیغمه دی او نه خبره دی ومن يرتد منكم عن دينه سوچ مرتشي تاسو نه د دین د دنا فیموت نمرشی دی وهو کافرون او دوی کافرت شرابی او جوارګر به کور کې نه پرې دی ګری کور به دې تبا او برباد شي چا چې شرابی او جوارګر په کور کې پرې دی داغه کور د ذلت دی داغه کور د تباہی او د رسوای دی ځکه دنیا شراب چويس کی داغه بیا خور مور نه پیژني هغه بیا په عزت او پایا نه دارنګ جوارګر په جواره کې هر سو بي تر دې چې هغه ښځه هم پکې بېلي اکثر جوارګر د هغه کار دا وي یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کئستانا په بار د شراب او جوارای کې قلوا پیغمبره فیهما اسم کبیر په دې دواړو کې ګناه ډېره لویه زد من حوائج نفسک دا نه چې زیاتی شي نو جمعاتی شي هغه یو سړیو مالدار سړیو دیو کس ورغلیو د جمعات د پاره د مدرسې د پاره چانده وخته دا مالدار سړی ته مال دا مدرسې د پاره چانده راکا هغه ته قران کې الله وی چې قول العفو زیاتی مال خرج کړي او مال زیاتی کیږي نه نو هغه ورته ښه دا خپل ځان د پاره خو ډیر ښه دلیل جوړ کړی دی او دا دی یاد کړی دی او قران کې الله بل خبرم کوي وایسه وی قران کې الله وایي کذالک یبین الله لكم الایات دارنګ بیانې الله تاسو ته دلایل د وحدانیت لعلکم تتفکرون د لپاره چې تاسو سوچ وکړئ دنیا آخرت کې ويسالونک عن اليتامى او سوال کوي ستانه په بار د یتیمانو جنکو کې یا یار یو یتیم ک جنې او کال کې دا پینځم حکم اصلاح الیتاما د یتیم اصلاح وکړه کدی ونکړه نو سبا بستا لپاره نقصان شي وروره پیغمبر اصلاح لهم خیر ده اصلاح د دې لپاره غوړه ده وان تخالطهم کچر ګډ وډ کوي دي سره خپل مال و اخوانکم نور ندي تاسو ولا تنکیو المشرکات حتی یومننا داش بگم حکم نیا نکاح المشرکات د مشرکانو خزو د نکاح نه ځان ساتي او دارنګ خپل لور مشرکانو له مور کوي ولا تنګي المشرکات حتا یمنا او نکاح کې مال مشرکان خزي تر دې چې ایمان وروړي توحید منی عقیده توحید منی ولا تنگی المشرکین حتا یومنو او په نکاح کې مہر کوي خپل لور مشرکان وتا تر دې چې ایمان نوړي شرک څه دوي موضوع القرآن کې شاه عبد القادر رحمت الله علیه ذکر کوي وی شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک دادے چې د الله صفت بل چاله ورکی او بیا وی اگر مرد یا عورت میں سے کسی نے شرک کیا تو ان کا نکاح ټوټ گیا که سړی او خزی کې چې چا شرک وکړ دا غي نکاح ماته شو ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم خامخا غلام مؤمن دا غره دي د مشرک نه اگر چې تعجب کې واچي تاسو لره دا غوسنو جمال اولائک یدعون الی النار دغه کسان را غواړي خلق په طرف د اور باندې الله مرا غواړي په طرف د جنت او د بخشش په حکم د الله ځکه د ملګری اثر وی څوک چې چا سره مرګرتیا کوي دا غا اثر په خامخای یو سړی شرابیانو سره ملګرتیا کوي نو د شرابي باندې به یادېږي، جوارګرو سره ملګرتیا کوي نو جوارګر به یادېږي او دارنګې چرسیانو سره کیني پاسي نو خلک ورته چرسي وایي او داسې هر څو چې د چا سره کینې نو باغي به یادېږي، عالمانو سره کینې نو د عالمانو په نوم به یادېږي ځکه خو وایي عن المرء لا تسأل وسل عن قرینی فإن القرین بالمقارن یقتدی یو سړی معلومه نو داغه باره کې تپوس مکوا بلکې داغه ملګرو باره کې تپوس وکا ځکه یو ملګری بل پسې خامخازي لا تزلو النساء فی المحیض بیار تشی د خزونا په حالت د حیض کې ولا تقربون منی ذکی گئی دیتا حتا یطهرنا تر دې چې پاکی شي فاذا تطهرنا کله چې خې پاکی شي فاتونا من ایس امرکم الله نورات للو کوي دیتا دا غزنه چې الله حکم کړی تاسو ته پرهیزګاري به نه کوم ما قسم کړی دی، د خلکو مینځ کې اصلاح به نه کوم ما قسم کړی دی، نه داسې مه کوه. ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم مه ګرځوئ نوم د الله ډال په قسمونو ستاسو، ان تبروا وتتقوا چې تاسو به نیکي ونه کړئ الله تبروا. والله غفور علیم الله دې بخون کې او بزبار قسم بدرې قسمه دې یو دې یمین لغوا یمین لغوا یو سره قسم خوري په تیر شي شی باندې چې دا بداسي وی اواز نه وی یا دویم دا چې یو سړي قسم خوړلو عادت جوړ شوی وي. درېیم دا چې یو سړی قسم وخوري چې زه به دا کار نه کوم او په هېره باندې یې وکړي، دا درې واړه قسمونه د یمین لغو دي، دې باندې الله نه نیسي. دویم دی یمین غموس، یمین غموس دې ته وایي. چې تیر شوی زمانه باندې قسم کی او په دروغ باندې او دریم دی یمین مناقضه چې په مستقبل باندې قسم کی چې دا څه بنکوم او هغه بیا ځان له احکام دي د فقہی کتابونو کې هغه بیانېږي چې یو سړی قسم وکړي د خپلې بیبي نه چې زه به د دې سره نه ملاوېږم نو دا یې څه حکم دی د هغې دپاره تقریبا څلور صورتونه دي یو صورت دا دی چې وخت د سره متعاون نه کی او دا وای اسی وای چې یاره بس زبا بیبی ته نه نږدې کېږم دویم دا چې سلور میاشتې مقرر کی او نومه والی چې زبا سلور میاشتې بیبی ته نه نږدې کېږم دریم دا چې د څلورو میاشتو نه زیات مقرر کی او څلورم دا چې د څلورو میاشتو نه کم مقرر کی اولنی درې ایلا دی نو دا هغه حکم دا دی کسلورو میاشتو کې دننه دننه خزی ته نږدې شو نو د قسم به کفاره ورکی او نکاح په زبانه پاتې دا څه خبره نشته او که سلور میاشتو نه زیات وخت تیر شو او رجوع نکړه نو کفاره نشته او که رجوع کوي نو نکاح به تازه کوي او چې سلور میاشتو نه کم وي نو پای کې کچره د پورا کړل نو کفاره پی نشته او نکاح خاصم نه تازه کوي او کچره پوره نکړه دا مثلا دی وای چې زب دو میاشتې بیبي ته نه نږدې کېږم هغه دو میاشتې پوره کی نو نه په کفاره شته او نه نکاح تازه کول شته او کداغې نه مخکې شي نو بیا په دې باندې نکاح تازه کول خو نشته خو کفاره به ورکړي او نور یو طور مراد دی دا د فقه کتابونو کې بیا تفصیلا بیانېږي ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله روا ندی د دې د پارا چې پټ کې دی هغه څه اي يكتمن چې پټ کې دی هغه څه خلق الله چې پیدا کړی دی الله پر رحمونو د دای کې یو خدای د اهل طلاق ملاو شو او په ګېډه باندې بچې دی نو هغې له پکار دا دي چې هغه ښکاره کړي ان ګن یومن بالله که چېرې دی ایمان وړي په الله والیوم الاخر په ورځ د آخرت وبعولتهن حق بردهن خاوندان د دی لا یکدیبوا بس کولو د دی بانی فی ذالک په دې عدت کې حدیث کې راځي اللهم انی اسالک بحق سائلین نو دا یې مطلب دا دی چې څنګه د سوال کوونکو سره لایق ده مناسب ده دا نه چې د هغوی په حق باندې ان اراد اصلاح کچر دی اراده لري د جوړ جاړي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او دې خذو لرا حق دی پشان دا چې په دې باندې د خوندانو حق دی بالمعروف په قانون د شرع باندې یعنی څنګه چې د خاون په خزي باندې حق دی نو دا شان د خزي په خاون باندې حق دی هو للرجال علیهن درجه الله یې سره چې به غیرت شي او دومره حق ولور کی چې داد نخپی والی نه نه د سړو د پارا بدی باندې درجه ده والله عزیز حکیم الله دې زور او حکمت والا الطلاق مرتان د دې ځای نه یو لسم حکم مسله د طلاق هغه طلاق چې صحیح کېږي رجوع پای کې خزو خاون یو بل ته واپسی کول شي هغه دوه دي فامساکم بمعروف یا ساتل دی په خطر کبانی په قانون د شرع او تسریح به احسان یا پر خودل دی په خطر کا ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمون شيئا روا ندی تاسو د پاره چې واخلي هغه څه چې تاسو ورکړي دی لس شي مگر کوي وريږي الله يقيم حدود الله چې قائم بنه کی پولی دا الله یو خاون خزل طلاق ورګي نو بیا به ورته دا نه وایي چې مال مهر واپس راکا مال کې د کور ورکړی دی سونا ورکړی دا بل څه ورکړي واپس به ته نه غواړي فین خفتم الله یقیما حدود الله کچر پوهیږي تاسو مشرانو چې نه بقایمې پوری د الله احکام د الله نشي پورا کوله فلا جنا علیهما نشته ګنا په دوار باندې فی مفتدت بی پاغ سکی چه قربان کی خد پاغی باندی دزاننا تلک حدود اللہ دا پلی دا اللہ دی فلا تا تدوان زیادی مکوی دا دینا ومن یتعد دا حدود اللہ حاغ سکو چه زیادیو کی دا پلی دا اللہ نا فولائکم الظالمون نو دا کسان دی ظالمانو فإن طلقا کچر طلاق ورکو دیل ردرم طریقه طلاق دادا شرعی یو سوی چه خزل طلاق ورکی نو یو ځل به ورته وی چې ته په ما طلاق یې نو یو میاش به صبر کی میاش پس به ول دویم طلاق ورکی په دې یو میاش کې به دا سوچو کی دا خزه کا عقل مند یا د دې سو ګرشدار عقل مندي ناغي به پوه کی نو کم کار د وجې نه چې دل طلاق ملاو شوی دی نو هغه کار به پریږي او د خاوند تابعدار بشي بس خنه او خاوند یو بل ته ورجو کی او سره داسې نه نو میاش پس بوله دویم طلاق ورکی بیا هم د سره یو میاش تیم نه نو بای کی قسم شوا بیا خزه او خاوند دی خبره نشتا او درم یاش تیر شوی او بیا هم سم نشوا دریم طلاق به لور کی ها فین طلقها سره اوس هغه ذکر کوي یو خو زموږ د پښتنو طلاق دی ها چې اوسه کې راشي نو بیا په دې پوهیږي نه چې زه سوې ما بس بیا لګیای په ما طلاق طلاق طلاق طلاق یو پنځو زلوي دا کمکل سړی دا کاری نو بیا زر را رواني استاد ال مال کتاب وګوره نو چې استاد ورته وایي چې دا طلاق ده او دا ختمه ده دې کې نور څه نشته نو هسې ځان ته حنفي وایي او چې احناف علما ورته وایي چې دا طلاق ده هیڅ گنجائش نشته یو نه مړه نور له بلار شو ناری ولا بیا وی نه نه نه طلاق درې طلاق نشتا طلقات ثلاثه نشتا فإن طلقا فلا تحل له من بعد نو چې دومره تا ځان سره ساتل نو ولې یو ځای درې طلاق ورکول طریقه دا ده مسلمان له پکار دي چې ځان خبر کی یو طلاق ولا ورکا نو میاش کې باغ سوچو کی فکر بو کی میاشت پس ورله دویم طلاق ورکه بیا به سوچ او فکر وکي چې په دوه میاشتو کې سوچ ونه کی بیا ول دریم طلاق ورکه بس بیا خبره ختمه فین تو الله کا کچره طلاق ورکو دل دریم فلا تحل له من بعد روان دې پاره وسو دینا تر دې چې یو ځای شي د خاون بل سره بل سره نکاح کی فإن طلقا کچر طلاق ورکو دی لره دویم خاوند فلا جناح علی نشته گناہ په د باندې په دواړو باندې اي تراجا چې واپسیو کی دواړه یو بلتا ان ظننا یقیم حدود الله که یقین وي د دواړو چې قائم بږي پولی د الله او دا پولی د الله دی بیانې هغه قوم لا شغی پويږي وساتي دی لرا د پاره د zarar چې زیاته او کې بدی باندې عربو داسې کول خزل به طلاق ورکو او بیا به پر خدا نه نبی خزا کولا او نه به پر خدا الله وی دا ظلم دی ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه او چا چې کو دا کارو تاکي سره د ظلم کو بخپل ځان ولا تتخذوا عهد الله هزوا منی سیاتون د الله په ټوکا واذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت د الله په تاسو باندې وما انزل علیکم من الكتاب والحکمه اغا چرا لګلی په تاسو باندې د قران او سنت نه هغه باندې عمل کوي یا زکم به حکم کوي تاسو په دې باندې چې نکاو کی د خپل خاوندانو سره اذا ترازو بینهم بالمعروف کله چې خوشاله په خپل میانس کې په خطر کې باندې مطلب دا یو سړی خزه له طلاق ورکو نو بیا دې دا نور چې دا زما خزه ده او دا بل چا سره نکاح نه کوي نه دا وی خو خدا کاغه بل سره نکاح کوي کاغه اسی ژوند دې کار سکی ستاد ای سره تعلق ختم شو بیا په هغې باندې زبردستی نشي کولی ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله دا نصیحت کول شي په دې سره هغه چاته چې ایمان وروړي تاسو نه په الله باندې پرز د آخرت ذالکم فخبر دې د پاره د فعل ماضی فا کونو ذالکم دویم، حکم د قتال د کور مشر کې یوه ماده د جهاد وي. دریم، قتال بیا شورېلورم. څلورم، نهی عن الخمر والمیسر، شرابي او جوارګر به نه پرېږدې. پنځم، اصلاح الیتامی. شپږم، نهی عن نکاح المشرکات، مشرکانو سره نکاح مه کوئ. اووم، نهی عن افعال الممنوعه، د کومو کارونو نه چې الله منع کړي د هغې نه ځان وساته.